دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سر د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کې دي شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 وحبيبنا وشفيعنا سندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبي هست دانا رحمت للعالمین پریشانیان کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے درود شریف والی حضرات علماء کرام او زما محترم او مشران او کشران دانن جلسہ ستاسو په دې جمعات کې د انجمن تبلیغ قرآن او سنت زیر اهتمام مناوی کی لگیا دی عزیزانو په دې ورځو کې د انجمن په جلسو کې د علماو قسمه قسم تقریرونه تاسو واورید اگر چې داغي تقریرونه په اردو کې خو الحمدلله سمره پښتانه چې دي ټول اردو کوي بیا پوسټرو کې امدام لیدلی دي چې فلا صاحب فلسفہ امام حسین پہ تقریر کرے گی یا فلسفہ شهادت پہ تقریر کریں گے عزیزان دا ٹک ازما عام طور دے شیاگان پہ پوسٹر کی ازما خوف نہ دے فلسفہ صحیح ویلویا فلسفه پکې څه ویلویا فلسفه پکې د خدای حکم دی خبر خلاص اوس خدای ولی ویلی دی چې پنځه منځونه کوه نو ورشه ته ته تپوس وکړه که تاسو خیال وکړئ عزیزانو زه ډېره موده پس تاسو د جومات ته راغلی ما نو خبرې ډېرې دي او خفه کېږي به هم نه عرض به او چې په دې پاکستان کې په قسمونو خلق دی قسمونو یوازې فلسفو والا نه دي زمونږ کې هم دي اوس مولا واحده فرقه په دې ملک داسې پاتې ده چې که هغه غم جاری الته ورته کمیونست لکای وای د ګیدړ غوندې اوس جاری په کم کوي او د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي اوس کم کم غم بجار که کمیونست لا ټینګه التدر نه خزه دومره لره لاړې دومره لره چې دا چرته تاسو په دوربین کې هم ګورئ چې د پاکستان خزه به بیا تاسو سپینو بورکو تراولې او بس سپینې بورکې به ورته سر کړي یا د خار خلک به دلاخې ورواغوندي او په پرده کې به وګرځي خوب مې لیدلې دي عرض داو چې دا تاسو چرته خوب هم لیدلې دي چې په پاکستان کې به زه شیعه او توان چې تاسو فلسفه شهادت حسین باندې تقریر مکوئ تاسو تقریر وکړئ پرده پرده زینب باندې حیا زینب باندې غیرت زینب باندې شجاعت زینب باندې تقریر وکړي فلسفه شادت پیدا تقریر پدې وکا چې امام حسین د سر پر کولو په ټیم کې بی بی زینب ته د ستر تلقین کړي سچل مولا راغله ده او تقریبا کیو دا سه ظلم شو دا سه ظلم شو مونږ هم ورته په جړا شو تاسو ورته جاړې یو وا کیا وا کیا اخر رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد امام فخر الدین رازی یو ډیر لوی مفسر دی تقریر کوي ډیر خلق ناس یو سره را پاسې دی صاحب پارام کې جنت څه ته وي کور دی ویو جی ډیر خسته کور دی وی زما داسې خسته کور دی چې والله که په شلو جنت یې ورک جنت څه کور وی حورې به یې پکې وی خپله ښځه مې دومره خسته ده چې په لک حورو یې نه ورکو وی نو نور څه غواړي وہ نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں نہ دوزخ خبر دا اور نہ تو جنت دا نہ تو حرو دا اور نہ تو غلمانانو دا خبر صفا دا پا خدا میں نہیں کہ خدا مسلمان شي یعنی زه به د جنت لالچ ته مسلمانېږم چې ښې کمرې به یو نیرونه به یو خادمان به یو صاحب پکې حورې به یو غلمانان به نه په خدای مینم که خدای را ته ځان ښې مسلمانېږم کینی والله کې شو ولې کې دې سو شیخ صاحب منځونه یې کې که خدای جنت راکو پوه شو حاجي صاحب ته څنګه تللی وې دا دومره لوی سفر که خدای جا اوس خو اجڼه لنډه شوې ده صاحب چې ګوره یو بهیر را روان په ورتلو ورتلو مو هم زړه شین شو یا الله که عبادت دې د پاره کوم چې مال جنت راکا خدای عمر لمه ته محروم کا عمر زما پازل کیولی کا چرابیا بصری د پاره بچره جنت نه اے الله کا عبادت دې لپاره کوم چې ستاسو د جهنم نه یریږم خدای عمر لا په ما جهنم واجب کا ټول عمر مې پکې واچو خو ته زما پزړه پوي پزړه صرف ګوره د خدای ذات پويږي بل څوک نه پوي کپوي اگر چې پاکستان کې ایوب صابر کې مشهور نجومی کې کرش مې هات دکھا کر دل کی حالت پوچ پاکستان اسلامی مملکت اخبارات د کفر تشهیر کوي د کفر اشتهارات چاپ کوي بیا دا بدبخت قوم ورزي لاسونه ورته خي اچ ورته څو وي دې یقین کوي ساحر جادوګر ته یو سړی راغی او لاس یې ورته وښوده هغه چې ورته څه وویل او ده پرې یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم پر رسول الله نازل یو سړی دا وایي چې زه دې پالګر ته لاس ښیم یقین په نه کوم اس ګورم چې د څوي دا اخلاص خودون کې چې ده د دب یو عبادت سلويخ ورځې د خدای په در کې نه قبلي نن استعمال دا استعمال کړي ابل اور استاسو کته جنگ اخبار کې چې اوس به سړی هم بچی راوړي شرمېدلو شرمېدلو ښځې خو بېواره لنګېدې اوس به سړی هم لنګي دی خوا وګوره وکې بیا فوټو یې ورکړی دی الک دې دا ستاسو غوند سره دې دا ډیانا کټ سره دې او بلاردیږي او ملنګيږي بم دغه دغه بلنګي دا سره دې او دمره ولا خېټه جوړ کړې بیا په خېټه لاس هم داسي خېټه کتلین دي تاسو پوه شئ تاسو وایي د ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت و چې اب مرد وي بچې جنې سړی بم بلار دی اډو د بار ملک اوله بار ملک کونه خو دیس پی اغي او سپو کې څه فرق دی انګريز او سپي کې څه فرق دی روسی او سپی کې څه فرق دی کشته پکې موږ خو انسانان یو کنه اغي واله او جوکر ملکا جوکران تاسو ولې د امریکای په غلو تیزونه اچوي دي تاسو کله کله دا اف ای بی راشي ملایزه سپګمه ته راکټ خطلې دي دا ساده مليان چې دی وي دا نسبه وای ته سو خطش دې خپل کې ټیلې چې تمکن مليان دي تر قیامت دي کې عقل پر زوان زوان چې سپوږمۍ تر راکټ نه ده خطلې زو کستا سو خپل کې ایمانی راشي ماته ثابت کړي ټول یونیورسټي کالجونو ته چیلنج کوم چې راشئ او ما ته ثابت کړئ چې د امریکې راکټ چې د سپوږمۍ ته ختلی راشئ نږدې راشئ چې د سپوږمو کې درته پړی اچوم دیکھو ګوره ترالی قران درته په سر کدم قران چې تالی دلې چې د امریکای راکټ سپوږمۍ ته ختلې قران درته په سر کدم ته به نه چې ما خو نه لیدلې اخبار کې راغلي ها اخبار احتمال د صدق او کذب دواړو لري خبر دی خبر احتمال د صدق هم لري خبر احتمال د کذب هم لري ٹھیک شو د امریکای اخبار ویلي دي چې زما راکټ سپوږمۍ ته لاړو بیا دا غزنه کانی راوړ بیا په پاکستان کې امپریل باندې نمایش وشو چې دا د سپوږمۍ کانی دي دا د امریکای وینا وه زما خدای ویلی دی چې محمد رسول الله د سترګو پرب کې ما اسمانونو ته بوتلو او ما سره راز نیاز شو نو چې کومه خبره خدای کړې ده کومه جناب محمد رسول الله کړې ده و بدبخت قوم هغه ته نږدې ناراضي اغم بالکل په غوږ نه لګي کوم خبره چې د پلار کړي دا او پلندر دې کړي دا هغه لدی دومره هوا ورکړه چې اسمان لدی ورس بدبخت قوم راکټ سي سپوږمۍ ته خطل زه د هغه قال غلام او تابعدار ما چې سپوږمۍ خلا څه کوي چې چا وړ اسمانونه عرش کرسی لا مکانم پارک او په دغه سترګو د خدای په دیدار مشرف شو ناره تکبیر شان رساله بیا تپوس کیږي چې یو دوست چې بل دوست ته ځي څه تحفه او ډالۍ وړي اے حبیبت ته چې د دنیا نه راتلې تا مال سره وړي بیا عقل ګورا شان ګورا عقل ګورا مونږ کې عقل چرته دی کوم کې عقل وې مونږ بدسي وې و یا رب چې حکمت است او تعالی می تو فستاد پاکه بیان ولو راوړی دا ستا پاکی به بیانو ستا توحید به بیانو ستا تقدیس به بیانو څنګه شان دی هغه سي د توفه پیشکش ورته وشو جواب څه وشو السلام علیکم ایوہ النبی اے حبیب زماد طرف نبی پتا باندی سلام وی سردار چوئی اے اللہ زخو یواز نیما ما سر مرگری دی دیر زیاد السلام علیلہ وعلى عباد الله الصالحين اے اللہ پما خود سلام ہوئی لیکن ستاپ بندگانو کے چې څوک نه کاندي پاغوي دیم سلام وي ز د هغه قاطع بدارم چې د چا په لامکان کې خدای سره راز و نیاز شوه بیا اخلاق څه دي ما ته ګوري ما ته په کوته مکه دی خلک دی خلک دا سناست لکه د موټرو کې خلکو هغه یو مارغه نه کینولې داسې څه ګوګوان غوندې سم کینی خدایم خوار نه کا اوس آینده به تاسو راځي په دې ملک حکمرانان به یو طالبان به یې یو مليان به لا د ملک بیړه تباه ده دا ملک داسې ورک دی لکه د غویي پاس غاښونه چې ورک تاسو په ایمان تاسو کې به د اهلیت چې د ملک حفاظت وکوي دا ملک به سنبالوي تاسو خیال لرئ خبره نه پوهیږئ خو زه دې خوا ته پکی ته ګوري چې پکې چالي څوک خوا ګوري څوک دې خوا ګوري ویل کبوت چې پرانو سترګو دوي لکه بوت چې پرانو سترګو دوي اسه ز په بیدارای کې وړه خاب یما یخم بوت ته ګوره کنه رڼې رڼې سترګې غړې نظر یې ډلې دا ملک هغه بوتان دي تاسو خیال را ارز نه داو چې سپوږمۍ څه شی دی د سردار کونین د شان په مخ کې داغه نامه نه لای او امریکې راکټ ته را بشي جمعات ته مولا صاحب راکټ ته دی که نه نه نه دی تللی بلکل نه دی تا جوړ کړی دی تا جوړ کړی ته خو په دې ملک یو خیر تر اوسه پورې دی یو ستن جوړه کړې ده یو ستن پرزې د بار ملک نه راوغواړي او په کراچۍ کې په ډیبرای ټیټ کی وای دا پاکستان سمبل دی دا پاکستان جوړ کړي پاکستان ته ګوره ابای مې لیوانه شو په تورجنی باټینګ باندې غواړي د تا ګوره جیپونو جوړولو تا ګوره لارو موټرو جوړولو تا ګوره دارو دی خلاص به وګوره په سود سرحد کې وګوره دا پښتانه ملکړه دی اډې داس جوړې کی چاینده بدن د دز امید څنګه کای آینده بدن توقع څنګه کای چې د بم د ملک دفاع کی چا چې په کور کې امبر سره میخي ساتلی دي د چا چې رومبنه فرمایش وی سیار وی او پښتنو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي نینګه پښتانه نینګه نینګه پښتانه نینګه دغه یې کنه دیخوا وګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي دا دا سنډاګان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا دا سنډاګان دې خوا وګورئ اتلس کروڑه روپۍ د صدر په ټي وي سټیشن باندې خرچ راغلی دی اتلس کروڑه روپۍ دا حکومت ته په دغه سترګو ړوند شي چې دا په کومې ګوري دې ملک ته د ټي وي د سټیشن ډېر ضرورت حاجی دې په خبر تا او بیا رنگین کو پرنګین مم تسلی نکیږي پم در باندې لګېدلې وي نو په شل شل زره روپے موچیانو کوچیانو ننبیانو چې تر ګنډو دوی هم په شل شل زره روپۍ وي سیار اغسته حکومت بل مهرباني وکړه وی سیار باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولې ده د کمیټه کارپوریشن ټیکس پیرنګي یو روپۍ د بمبې فیس او د دی سی پیرنګیانو کې 25 روپۍ فیس 25 روپۍ میاشت تب په دې خپل ملک اخراجات زیات دي اخراجات ستاسو کپر او اخرى اخراجات نه زیات د خزو اخراجات زیات کنه دا داسې اخراجات د خزو زیات دي سور لس کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخه خرچ دی سور لس کروڑ روپے نو په چابړي دی هم ټیکس لګولې دی د کمیټې ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانې ټیکس پلانې ټیکس او سی بیا اخبار کې ورګړي چې ګوشوارې داخلي کې اعلی وزیران صاحب وزیر مال وي چې دومره مې راغونډې کړې دومره مې راغونډې کړې دومره مې را خپل دې په کې څومره ورکړې دومره دې راغونډې کړې دومره دې راغونډې کړې په ټپو کې نه تا په کې سوار ما عزیزان ورځ مې داو چې غیر ضروري اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوګي مري لګیا دي وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوک خورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو دا خدای هوا دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناشته دي که تاسو خور وکړه کمر مراشي په قبر می امتیاز یو کړ کمرم او زبمرم ما د پیښور خلکو سیټی عبدالغفور باندې نوم پخته ماته کړي چې مرشو جنازم داغه اسمان ته رسولې و مفتی عبدالرحیم تبمیندو ویلې د دې پیښور خلکو چې مرشو نن یادوي چې واقعي مفتی عبدالقیوم تبم په کال کې دوه ځله په منلو کنځلې کولې چې مړ شو بیا هم په قصه خانه کې په باران کې جنازه ولا اوچته کړو دا سه به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیان لستل والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې دا ستلی نن ټول خسیان شو ټول خسیان شو تاج و تخت برقرار والا لګیا دي سه یا الله یا الله یا الله دعا ورته وکې دعا ورته وکې دعا ورته ولې وکم ما څه کار دی چې دلا دوا کوم ځان لول نه کوم نن ټول په قهر سګلاړه شورا کې کې ناشته سره شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا ممبر شورا ممبر نہیں دا خیٹی ممبر شورا سے نظما عزیزان عرض میں داؤ چد ملک لاج ساتھ ہے دا ملګری بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی دا ملګری بالکل د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دو عظیم دشمنان یو روس او یو انډیا دا ستا په سر ولاړ دی الله دې نکی هغه ورځ کپدې سرحد را پار شو پار نشو پنځه سوه کرتې د لراغه په کور کې د لسړي وشته او مونږ څه کوو یو کوچی او د خارج جګړه ونه دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتای به کوچی ته واچول خراب او به غرزول دا کوچی به چر پاسه ده البته یو وړ رازک ته یو وړ رازک اخره به چې بیا را پاسې بیا به چړنه بیا بیا را کوچه را غرب وال ورته ته یو وره رازک ته یو وره رازک سا اوس مونږ وایو چې ته یو وره بیا وکړه چې غلم غلم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړه وخت به ته کچھ کیسه نه دا ماشومان کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې دا ماشوم په دغه ځای وي کنه تو وت مار نه چې تک شي بیا په دم الا بچي تو وت مار نه چې بیا تک شي ای بلیا تو وت مړه دا مخ ولا تک سور کی په والو والو او تو وت مار مونږه تاسو خیال نه خدای دې نه کیاغه سات نن خو توه چې کروس دې ملک تراغه زبر ورته ویل کم وېما په خیرال به ورته ویل روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي امين کروس راغه تب خره او خزه به دې خړای د روس قانون دا دی سره خر دی او خزه خره ده خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالک شناختی کارت او ایڈنټی کارت به در سره هوټل ته بزیر او ټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی دالار شه روسیانو نه تپوسو کې په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډې وایي د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا مو وایه چې خدای روس راولي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کړي او امریکا دې خدای هلاک کړي امریکا هغه ابلیس او هغه شیطان ملک دی ا بل خبره ده چې زمونږ ماما ګاندی ډېر ورته څویل نه شو وکړه چې کا س راشي نو سی او ساس کې فمون لم راشي ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علی السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډوډي غوخي چاو خړې چرته به موریدلی دا خلق ما نه تاسو نه کول چې هغه چا وخړو چې مولا نه به کوي دا غو بجلیګر مولا وخړي الکه دا دې سغم جوړ کړي نه چا د ګډوري وخه چا وخړي ما مو خبرو چې چا وخړي مسلې پته خو بکو کوم اوس دا مسله پرې دی اوس دا مسله راونی سي چې د سعودي عرب نه 15 زره ګډان راغ هغه غوخه چاو خوړي تاسو خیال هغه خو یو ګډور یو په مینا کې کنا دا 15 زره ګډان غوخه چاو خوړي ډیر را پسیو چې دا غي سالانه اجتماع د تبه پکې او تقریر کې نزه ورسول مرسول تقریر زما عقیده نه دا منم نه خود دې له په دې نیت لاړم چې بل موقع را ته نه ملاویږي د بمبارای بدا زیارت ته دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناستا دا زان میں پی پورا ملا کو پی یو نیم لک روپای باندی دا کاکا سے زیارت یوی میاشتی دا پارا ٹیکا کی گی پی یو نیم لک روپای دا یو نیم لک روپای بیا په مختلف خلق باندې د دې چې کوم اولاده د پاغه تقسیمي په دې مسله ما کوی کوي چې زیارت په یو نیم لک روپۍ ټیک کېدت سمانا ده په دې مې پوي کوي چې په زیارت لچ بیا ورننه وتم داسې ډېرې د لوټونو پروت په دې مې پوه کوي چې د زیارت پیسو ته څه حاجت دی بیا د زیارت وسیع ګوره کرورپتیان او اربپتیان دي دا غي ورته څه حاجت دی بیا د اسلام نه تپوسو کوي قران او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خورل دا په اسلام کې څنګه دینه به زمون خزي څوک منی کوي دینه به سړی څوک منی کوي یو نیم راشه وګوره دا شیخ جنید سے رحمت الله زه هم د ډېر معتقدین ډېر لوی سړی په خپل وخت به حد ډیر ورته راغلم بچپن کې طالب توپ کې مولا توپ کې اوس دا باندې لګي غنې شو ما هر ټول خلک پیژني چې کوم لار باندې زم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زړه لار لنډه وا خواته سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډه وا نو دی وجنه اوس لږ مشکلاتي دی خو وګوره شیخ جنید دو یو شیخ جنید پیشاوری او یو شیخ جنید بغدادی رحمهم الله تعالی و تبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو دمه و دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې د سر نه بس سر چې د الله نه سیوا دی بل چاته ټیټ کو پټکی کافر شو بل څوک دی چې داغه په مخ کې بسر ټیټ شي د ټول بدن بادشاہ سر دی د سر بادشاہ تندې دی نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه په بل چا په مخ کې به نه ټیټه په دې خبره پوهېږي دمه وا د په دور حیات کې دمه وا خلق ولرانه وی دي خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دمه دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړې ځل تشپتیره کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباہ ولور شي تسبی پلاس کے پجمات کے کے لاس دل خو خون کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادر دل دیر خون کوی لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابه به چې خبرېدل دا به د ټولو نه مخکې په میدان کې توره په لاس ولاړو مدینه منورې حمله کېږي صحابه چې ځان تیارولو چې بار وروته دی واپس را روانو صحابه ته ویلې وې صاحب عمله کیږي وې زه میدان نه عالم اسم نشته خیر خیریت پیر دې ته بزرگ دې ته وې مونږه زمانہ کې پیران دي مونږه د دیوبندیان بزرګانو خلاف رونو غرق شوی د سیمولیان پیدا شوی دي چې زیارتونه نه مني هاي هاي تاسو وایي چې وای دا خو رښتیا ده چې هلکه څوک دی وای دا دیوبندیان زیارتونه نه مني تاسو چې چرته دیوبندې ګوري بیا لکه توره بلا چې ګوري وای دا بلا زیارت نه مني راشي ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني ما نه زیات زیارتونو ته څوک زینا ما نه زیاته دیرو ته څوک نه ځي هر څه منم خو پادیرا مړی د انکم ټیکس افسر نه منم ته پوهېږې په خبره موږ د پاکستان ټیکسونه نه منو نو دا پلانې ټیکس ته ورغم ورپسې مال په آرام کې نه زما په کور د ټیکس نه ګولې دي ویلې او جمود راشه زما ژوند مطالعه کا کس کمی پورا کېبو که زیاتی تی والا خدای راستی کا نه درک ویل جی دغه ما چی چی ستو در کوم نه دا د کمیټه ټیکس ته دا د پلانی ټیکس ته دا د پلانی ټیکس ته دا ټول ملک ټیکس ټیکس برای خدا غیر ضروری اخراجات ختم کړي ټیکسونو ته به ضرورت اړو پاتې نشي خبره مې څه کوله دا شیخ جنید رحمت الله علیه دمدا او پنځه سور ولور شي ورته وایي چې بیګالا نور څوک مفردا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی د مله چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلاو نو څه خو دمه ویل دمه کار څه خبر راځي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شم خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشق بود مثلا مرا درکار نیست وہی خلق کرنا کورته ننوته بی بی په دې نه پوه کړ چې دا 1500 روپۍ دې په کومه وعده را نه واغسته وې دې شپه کې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبو ویم چې خج وې انکار خو بنه کې وې نه وې خدا کوټه تلاړ وی بی بی زه پیرم صفائی ډیر خوخوم ستا دی جامو بدن سره پردی سړی لګیدلی دی ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکه جامې په واغسته او راوست چې راوسته بیا ورته څه وایي وای بی بی زه خو ګوره داسې پیر غوندې منځونه مې ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نورې خبرې به کوو خو په دې مانځه ودرېږئ او دوه رکاته مونځ ته وکړه او دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم خو به کوي داسې او شرمېدلی قوما ته خو چې حجرې ته ډم راولې دا د راډ د روشنایې پیدا زلمي چې دي دا به کله خپله کرکولی راوالي ډمې ته دی په سر کې د دې ډېر جوش نه کله به دا دوی دا تماچکولی چې پیدا کړي دا شلخی که حکومت کې لږ سره سترګه وی او سپیرټ پکې وی او د شپارسلی او د رشفتلی زمانه نه وی محمد علی او لیاقت علی مړ شو کنه نو شپارس علی او رشفت علی ژوندۍ دي شپارس علی او رشفت علی زمانہ نه او ما ترا نیولې وای چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر خچل درځي تیار غزا ده په کابل کې او په دې تورخم مې ورولې وای چې ترغه والله کران راشي چې یا کابل فتح نه یو یا شهید شوی نه چې ستا عمر چې تمانه بیا دزو نکي ته تاسو سال جوړ کړی یې شیدلې وریجې در باندې خو یو ټرک ته مخېږي نو په ټوله لاره یې درنه صاحبه د د بالا معنی ډمبوکي جوړ کړي دي صاحبه لا لا الا الا الا الا دا زه مرګرو ته پښتانه لاړ دا پښتانه وګوره پښتون څه پښتون ته خو د پښتون یو یو کردار ما ته وخایه نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي ځکه چې هوش ته پکې ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې ځکه چې جوش دی درکې سوډا واټر بوتلې خو چې سر درنه وي لاندې بیا هیڅ نه تماچه راواله سړی غول مخره ته غول مخره بس او چې ویلي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خویندې دې ګرځي پلار دې ګرځي در په در خاورې په سر چې هله ولې کیس دی چې کیس نه پانسي حکم در باندې وشي بیا په جوره پسې ګرځي داسې ده که نه نه شرمېدلو په څه به شرمېږئ تاسو له تقریر په کار دی تاسو له تقریر نه تاسو له کاربن په کار دی چې سړی ګوره د مازغې الوزې داسې دا تقریر خلق دی دا بنی اسرائیل دی بنی اسرائیل با خزا دلاس نونی و موسی علیہ السلام ته راوست د دې خزنه مې کمنې کې متا پیغمبر نه منم او کدی نه مې نه منې کې نو منم دی اول دینه به اول منې کوم ول بیا دې پیغمبر اډو بنم د بالا معنی کې کله دکان کې ناس زما مخ کې دا پښتانه تیریږي غډیږي تماچې ور سره یې ګولونه چولی په خره الک سور کړی او سره بندي نو ماتم د سیګوري او خان دي چې او بجلیګر استاد ته خو زمون برخلاف خدای ته دی وای کنه چې زمون څوکي د دې دا مطلب دی کنه کبل څه دی یعنی ما ته کته او خندل د دې دا معنی چې خدای ته دی وایي کله چې زمونږ څه کول شي کوم شي نو زما خدای بیا داسي چې په بالا معنی کې دغ غب بدا سي سم دی الله کې خلې پروت مور هاي پای هاي سچاله شو زوی می چاوي شو ډېر خو سم کار رحمان بابا کی صدا نا جوړ تا ته بل نا جوړتیا نشته د عشق بیماری ده درته عشق نه توبه او بس یی عشق نه توبه نه او بس و خدای دې نورم زیات خپل یار ته وی چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق کې طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بتر دا خلق چې دین زیات بتر شي دي کې د دې زیات شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دما په منځ دروله او به کوي دا څه وایي په ایمان څومره پښتانه ناس دي او به کوي اوس به شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای پیدا کوم په مانځه ودرولا او د په سجده پرې وته او خدای ته وایي چې هر چې کردم بود یا اخر کردمش نو ما خو دومره کارو او دین مخ کې تسرجو اے قلب کار ترا خدایا د دې زوس د زنانه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه لتور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا ورغ دی وش تر سبا پورې به وش پرتاوال سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخت لوی بزرګ شو بزرګان دې توای چې دمه دا راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو دا خلق یو خزه ورته داسې ناس بو اپتنی سراو رو پیسته مخی که وی خزی تا خوی چه سرکلی چرگان بی وی جی دغا در غریبی می او والله که نور سرا سرا غریب ایم اخواکا موزیری قدر نشی کولی ده بزرگانو نور اغواری چلا وی جی اخری کنا خیر ده نخرو زی چیزو ورته پیر صاحب زما نو دې ځنه کراچۍ کې د مرید اور لګېدلې خو ویني او سیر وریجو لاندې چرګ نه ویني اوریج داسې کړی چرګ پکې بوټي اختیار وېسته نه بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره یې د اوس پني پلانی بابا قلندر راغله ده خزه چې ورته د سی وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګې سری دی سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخت په چر سسکل سکل سری شي نو دوی وی سوچا سید چیزی او سوارنکی لاړو قلندر درنه بے نوا دے کور تا دے خدای خیر کی قلندر درنه مزا مزا بابا الا مزا قلندر بے نوا لا خدای تا وګور غاټ سنډا بئی داتی عمره غټ بئی چمټه به ور سره سیبا خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم دا چې خلکو له خیرات ورکول ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیار درته ملایږي مزدوري مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاش کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي په پښتنو کې ټول وای کنه پالونه چې کم چې ورشه پته خان پلان ستا پالم راوته تورته خا زپکه راوته ایګیره باندې نورم لګاو کیدا شي انت به سره کو دا خبرم خلن می دا خبره ضروری ګڼلې دی خو ګورئ تاسو کې د سندي محرم میاشت وا پکارو چې شهادت څخه خبرې کړې دا د څه وي ما دغه وي راغلې وي تبي نیولې وي د کونانو ستم مې درته په لاسمبای کې واله دې دې نه د تبا وطن ما دغه وي الته مليري نیولې او زه د لسبا الوا په حکمه د سپکار دی د ملاریا تبي نیولې به اختیوزه کونین د لپکار دی دا د کونین استنې وی چې درته مې واله الله دې ستاسو ملاریا خکی زما ملاریا دې خدای پاک خکی زم ستاسو نه د قوم سړیم ستاسو د ملک سړیم کومه بلا کې چې تاسو ګیری دغه بلا کې زا ګیری خزه کنټرول کوي